ځکه چې واوی مده هم ساکن دی ساکنو او واویلین هم ساکن دی یا د واوی مده پشان د واوی مده پشان یو بل حرف هم داسې شته چې هغه واویلین دی همزه واو زبر تاسو به څه وای او تب اخیره پورې وچلو ځکه تختې طریقه اسانه ده نو زه یو دوه تیوې ما نور بیا تاسو ځان لوای پسې دویمه طریقه استاد بم جوړ روان دوانه کې شاګردان بم جوړ روان دوانه کې تو تو ثو سو صو ذو زو ضو ضو قو كو او عو حو حو حو هو خو غو فو درېمه مرحله مرکبات حروف به څلور طریقو سره وایي اوله طریقه روان په طریقې د جوړ څلورمه طریقه استاد به هم صرف روان وي شاګردان به صرف روان وي سره د ټولو اجراګانو نه د غټو حروفونه او نوی اجرا سره د وویلي شوبن په دې حرف ماده به حرف لین کې به د یو مقدار دا حرف لین به بغیر د راکولونه په نرمۍ سره وایو ځکه چې او ویلین دی و په خپل ساکن د خې طرف ته ګاونډي حرماین زبر راغلی بل په دې دو زبر تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کیږي ځکه دا دو دو زبر تنوین تنوین والا حرف دا منونه حرف وای دا الف بان په جوړ کې وای نو پروان کې ځکه دا الف تنوین دی موتن په دې دو زبر تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز په دا حرف مدا حرف دین با بغیر د راکولونه په نرمۍ سره وای ځکه چې دا یا دین دا یا په خپل ساکن دا خو تر ته ګاونډي حرف باندې زبر راغله دی دا ویلین به بغیر د راکدون په نرمۍ سره وایي چې دا ویلین دی او په خپله ساکن د وخی طرف ته ګاونډی حرف عین زبر راغلی، تن، په دې دو زبر تنوین په اخر کی د نون ساکن اواز پیدا کیږی ځکه چې دا دو زبر تنوین د تنوین والا حرف ته منون حرف وایی، د الف با نه په جوړ کی وایی نو په روان کی ځکه د الف تنوینی دی، فوجا، دا حرف لین به بغیر د رحکودو نه په نرمۍ سره وایی ځکه چې دا وو لین دی، وو په خپله ساکن د وخی طرف ته ګاونډی حرف عین زبر راغلی دی، په دې دو زبر تنوین په اخر کی د نون ساکن اواز پیدا کیږی ځکه چې دا دو زبر تنوین د تنوین والا حرف ته منون حرف وایی، د الف با نه په جوړ کې وایو نه پروان کې ځکه چې دا الف تنویني دی روحن دا حرف لین به بغیر د راکدو نه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا وویلین دی او په خپل ساکن د خپل طرف ته ګاونډي حرف یې زبر راغلی په دې دوه پیش تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کیږي ځکه دا دوه پیش تنوین دی تنوین والا حرف ته منون حرف وایي زړه اجراګان دي غورن دا غین به غټ وایي ځکه دا په غټو حروفو کې شته دا حرفلین به بغیر د راښکودو نه په نرمۍ سره وایي ځکه چې دا وویلین دی او په خپل ساکن د خې طرف ته ګاونډي هر باندې زبر راغلی په دې دو زبر تنین په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کیږي ځکه دا دو زبر تنین د تنین والا حرف دا منون حرف وایي دا لبنه په جوړ کې وایي نه په روان کې ځکه دا لفي تنینی دی فوزن دا حرف لین به بغیر د راښکدو نه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا ووي لین دی په خپل ساکن د خې طرف ته ګاونډي هر باندې زبر راغلی په دې دو زبر تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کیږي ځکه دا دو زبر تنوین د تنوین ولا حرف ته منونه حرف وایي دا لیک باندې په جوړ کې وایي نو پروان کې ځکه دا لیک تنوین دی طوعا دا طوع به غټه وایي ځکه دا په غټو حروفو کې شته دا حرفیلین به بغیر د راکودو نه په نرمۍ سره وایزو کې دا وویلین دی او په خپله ساکن او فطرت ته ګاونډي حرف عین زبر راغلی عن په دې دو زبر تنین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کېږي ځکه دا دو زبر تنین تنوین والا حرف ته منون حرف وایي د الف بنه په جوړ کې وایي نو پروان کې ځکه د الف تنوین ده خوفون دا خا به غټه وایي ځکه دا په غټو حروفو کې شته په دې حرف لین کې به بغیر د راښکدو دا حرف لین به بغیر د راښکدو نه په نننۍ سره وایزو کې تاووي لین دی او په خپله ساکین دی او ښۍ طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی دی په دې دو پیش تنوین په اخر کې د نون ساکین اواز پیدا کېږي ځکه چې دا دو پیش تنوین دی تنوین والا حرف ته منون حرف وایي قولون دا غین به غټ وایي ځکه دا په غټ ګروپ شته دا وولین دا حرف لین به بغیر د راکدون په نرمۍ سره وایي ځکه چې دا وولین دی او په خپل ساکن د خپل طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی په دې دوه پېش تنوین په اخر کې د نون ساکنه اواز پیدا کېږي، ځکه دا دوه پېش تنین د تنین والا حرف ته هم نون حرف وایي. نعومن په دې دوه د حرف لین به بغیر د راښکلو نه په نرمۍ سره وایي، ځکه دا وو لین دی او په خپله ساکن دی او ښۍ طرف ته ګاونډي حرف عین زبر راغلی. په دې دوه پېش تنوین په اخر کې د نون ساکنه اواز پیدا کېږي، ځکه دا دوه پېش تنین د تنین والا حرف ته هم نون حرف وایي. تنادو دا حرف مده به د یو مقدار راکاږو ځکه چې دا الف مده د الف خالد او قطر ته ګاونډي حرف عین صبر راغلی دی دو په دې حدا حرف لین به بغیر د راکاږو په نورمۍ سره وایو چې دا و لین دی او په خپل ساکن او قطر ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی دی تمارو دا هر دا الف ماده باندې یو مقدار راکاږو ځکه چې دا الف ماده د الف خالد خو تر ته ګاونډي هر باندې صبر راغله راو دا ویلی دا هر بنین به بغیر د راکاږو نه په نوم راځي سره وایي ځکه دا ویلی دی او په خپل ساکن د خو تر ته ګاونډي هر باندې صبر راغله دی مستودعن په دې سین باندې بسا واز دوه جاری ځکه دا شل حروف نه دی دو دردی دا حرف دین به بغیر د راخ کولو نه په نرمۍ سره وایي ځکه دا ویلین دی او په خپل ساکن د خوې طرف ته ګاونډي هر باندې زبر راغلی دی په دې دو پښتنین په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کیږي ځکه دا دو پښتنین ولا حرف دا منون حرف وایي موفورا دا حرف لین په بغیر د راښکدو نه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا واو لین دی او په خپله ساکن دی او ښی طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی دی فو دا دا واو ماده دا حرف ماده به د یو مقدار راکوي ځکه دا واو ماده دی او په خپله ساکن دی او ښی طرف ته ګاونډي حرف باندې پیش راغلی ځکه د واو لین سره د واو ماده قاعده راوړه ولی ځکه چې دا پهچان وشي چې وویلین څه ته وایي وایي مته څه ته وایي وایي مته دې ته وایي چې په خپله ساکن او په طرف د ګنډو یاره باندې بیا پیش وي او ویلین به دې ته وایي چې و په خپله ساکن خو په ما قبل حرف باندې به زبر وي او دا به غیر راکړونه وایي په نرمۍ سره وایي او وایي مته به دې مقدار راکړي دا فرق وایي رن په دې دوه زبر تنین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کیږي ځکه دا دوه زبر تنین د تنین ولا حرف دا منونه حرف وای د الف بنه په جوړ کې وانه په روان کې ځکه د الف تنین دی موقوفونا دا حرف لین به بغیر د راکولونه په نرمۍ سره وای ځکه دا ویلین دی او په خپل ساکن د خپل طرف ته ګاونډي حرمین زبر راغلی او دا قاف په غټ وای ځکه دا په غټ ګروپ شته دا حرف مد په دې علم مقدار راکاو ځکه دا دا وای مد دی او په خپل ساکن د خپل طرف ته ګونډي خراب نه پیش راغلی او دا وای دا حرف مد په دې علم مقدار راکاو ځکه دا وای مد دی او په خپل ساکن د خپل طرف ته ګونډي خراب نه پیش راغلی موقوذاتو دا حرف مده به د یو نیم ضاد ده او حرف لین به بغیر د رخ کدو نه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا ویو لین دی او په خپله ساکن ده خو یې تر د ګاونډي حرف باندې زبر راغلی قو دا قاف به غټ وایو ځکه دا په غټو حروفو کې شته دا حرف دا ویو مده به د یو نیم ضاد راکوي ځکه چې دا ویو مده دی او په خپله ساکن ده خو یې تر د ګاونډي حرف باندې پیش راغلی دی مودونتن دا حرف لین به بغیر د راښکودو نه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا ووی لین دی او په خپله ساکن دی خو یې ترته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی دی دا ضاد به غټ وایو ځکه دا په غټو حروفو کې شته دا حرف مده به ډېر مقدار راکوي ځکه چې دا وایي مده دا و په خپله ساکن دی خو یې ترته ګاونډي حرف باندې پېښ راغلی دی په دې دو زیر تنوین په آخر کې د نون ساکن اواز پیدا کېږي ځکه دا دو زیر تنوین دی تنوین والا حرف ته منون حرف وایي چې حروف مده سو دي نو حروف مده درې دي الف مده او مده یا مده فرق بدای چې یایلین او یای مده ای فرق مونږ ویلو او د وویلین او د یا د وویلین او د یای مده فرق وویلین به بغیر د راخدونه پر نرمۍ سره وایي او حروف مده او ویلین با او مده با د یو مقدار راکا دا یو فرق دویم فرق دار چې و په خپل ساکینو خو طرف ته گاونډي حرف باندې با زبر چراغلې دې ته په ویلین وای او وای مده به دې ته وای چې و په خپل ساکینو خو طرف ته گاونډي حرف باندې چې پېښونه دې ته په یو مده وای